او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلقو ته نه لګي لیکن د اقیم الصلاه حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګور او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت اندازه ولګوي چې د یو مونږ په عوض کې به یعنی دا الله د یو حکم په نافرمانه کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت دی او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمان وي الله دې امان راکړي چې دا غي بسه عزیزانو څنګه چې مونږ فرض دی فرض دا معنا ده چې دا قطعي حکم ده بس دا بکې په ولاړ نشي کوله په ناس ته به کې په ناس ته نشي کوله په ملاس ته به کې په اشاره به کې اوکه نو چې څنګه منز فرض ده دا چې احکام د منز د کولم فرض ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض دی اوس دو قسمه خلق دی یو قسم خلق دا سے دے چاڑو منز پی جنمنا کئی امنا وغیرہ یو قسم خلق دا سے دے چی منز کئی لیکن اغیتا احکام دا منز نور دی نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو د دوی منځ د قسط زکه چې یو فرض خو ته پوره کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا اوس مثلا مانزه د پاره لوی مقدمه چې دا هغه او دسته اوس او دس کې سو فرض دي دا عام منز گزارو تا نورس او دس کې فرض سو دي یو دس کې واجب سود یو دس کې سنت سودی دا نه ورځي اوس چې دا نه ورځي نو او دس فرض دی چې او دس نه مزن کی او ته احکام د او دس دا هم فرض دی په تاسو د کول نو د یو فرض خو ته مرتکب شوی بل فرض ته تارک شوی تا نه د زده کړې نو دا غي بس سزا تا ته ملایي نو احکام دا او دس چی دی دا هم فرض داغه تفسیر قران کړه د مخ ایریا څومره ده نو زما دي توبه ای بازي سره په دې او د زینو کې چې وګورئ داله په چراده په کې شراب بشي دې مکتب راوچ او ور سره بیا لون لاس په سرم وهیو په دا مړای به وهیو او څه لوی په قهر اختاینو د مخ ایریا دا د تندید ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي نو زما عزیزانو غلط مونځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او طالب په جنت درکړي څنګه به چې ستاموز غلط دی ستا او دس غلط دی بلکې دنیا په غسل کې ګرځي دنیا په غسل کې په غسل کې کم سیزونه فرض دي دا خزه او نر په پوری نه دي تاسو تجربه وکړئ زنانه چې لام دي داغه سر کې کمسي وي او د سر د پاسه او بواري په ځان باندې او جامې واغوندي اوس مسله څه ده مسله دا ده چې خزبه په سر دومره وباچی چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي د ویختو دننه بیخونه لامده شي دا د پاسه په سر اوبه واچي ګیره ده مثلا یو سړی دی غټه ګیره او ته غسل کې نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لمد شي دا د مخ سرمن نه لمد بس وبو په ځان واړې او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو حالانکه پاغي چرته غوسه نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي منځونه په غسل کې کوي ځکه چې د او دس او د غسل طور طریقه نه ورځي زده کړې نه ده تاسو د ملاتوب دنیا ته کراشه د اودس او د غسل او د منځ فرایض په دې باندې سونه کتابونه ډک سونه زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پوهیږي نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کول فرض نو احکام د منځ کې یو او دسم دا او دس طور طریقه زده کول دا فرض دا د شپې دا کیټای چې ده تر دې ځای پورې منزل چې دي دا دومره ایریا د شپې دا فرض ده کدی نه پاس دی منزل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووایي او تر دې ځای پورې خپه وینځي نو په اودس کې تر دې ځای پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وي ښه بوس خکای بوس خکای ورته نو یو نو کسوړای ورته د دې نرمو او د دې ریه ترمنځ د دې زنه نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حساب ویني دا به لمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا دو ساس کې اوبه تې پریوځي تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د سلو اودسونو به یو سړی په اودس لګوي دا اسراف دی او کم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې په پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړ ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي ستا په مخ کې او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ور کوي او تا ور پسینیت او نه تړلو نو تارک الجماعت شیطان اخرس د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې بمنیت کړ ځان نه به خګانی ته چې هغه په سنیت ته نه تړې خو ځان به د هغه نه ښه ګڼې او چې ځان د هغه نه ښه ګڼې نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه نو کمی صیغه د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دی فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دین انکار کون کې چې دی هغه کافر دی مثلا که یو سړی دا وایي چې زمونږ نه منم چې دا فرض دی زکات نه منم چې دا فرض دی حج نه منم چې دا فرض دی نو دا کافر دی اوس دولت شته او حج ته نه ځي نو سخت مجرم دی زکات پیسې شته او نه ورکوي نو سخت مجرم دی منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی لیکن دلته منځ کې د بعضې آئمه اختلاف دی د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بی عذر قصدن یو سړی یو منس قضا کی نو کافر شي یو منس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو من سره قصدن قضا کی نو کافر نشی لیکن یفزی للکفر کفر تا ورنزدی شی یو منز اوس الله دې امان راکړي چې یو سره کال دولس میاشتې ته کې منز نه کینو دا غي اندازه تاسو لګاو زما دیدانو یو نقطه بل دلته د خوند واوري علما لیکي چې قران ویلي دي چې د منز اثر دا دی چې سړی د ګنا نه بچ کړي دا قرآنی فیصله ده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر منس چره دا سړی د ګنا نه او د بدای نه بچ کی نو د مقبول منس اثر دا ده چې ګنا بنه کوي منظم کې او ګنام کې نو دې دا معلومیږي چې ستاسو د منځونه تا ترت کیږي واپس دا وتا صلا په خور خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ نو ته په مونږ کې وې کنه چې اهدی نصرات المستقیم دا درخواست ته الله ته د هدایت الله وی هدایت غواړي درخواست ما ترا کړو ما ستا درخواست منظور کړو هدل للمتقین دا قران هدایت ته دې تا ګور او په دې روان چې موز دې دروغ شو نه خدا هی ملاو نه وصال سنم نه در کې رہے او نه در کې رہے قران کې با قیامت کې به دا ټول منځونه ستاره ټول کړی شي او په دې مخ به درويشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته او ما هدایت درلېګلې په منځ کې به د هدایت څخه وی ما درلېګل او تا په عمل نه وکړې معلومیږي دا چې تا د امونز په دروغه کړو دا منځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وی چې ویني سي او په دې مړی کې زولنې ورواچو یو جهنم ته روان دا قیم الصلاة حکم چراغه نو د پیغمبر عمل شروع شو مثلا سحر دو رکات فرض دو سنت ماسپخین لس رکاتا مازیګر سلور ماخام پینځه ماسخوتن نه د پیغمبر عمل دا شروع شو او هغه نه بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو اغي تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول لکه تیر جمعه ما تاسو ته ویلي چې په مدینه منوره کې اصحاب صفه چې دا سلور سوه کسان دا طالبان او د دې لوی مدرس چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو با احکامات د دین چې دی هغه د پیغمبر نزد کول دا شو ډیر زیات مشکل نو د موز متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام ابتدا د اسلام کې به چې سړی په مونږ باندې پیغمبر ودرول نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډېر ګران کار دی اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به والیک کې دا خو ډېر ګران کار حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مسلحتن اغی ته دا اجازه ته مکو چې تاسو کا څه اخ ټوخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سم کی عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګره شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه نک د زړه قصد او اراده ته وایي زړه کې چې د څه شي قصد کې دې ته نیت وایي نیت په عربي کې دا په جبه ویلو ته نیت مې وکړه د خلاص او د رکعات منځ ها ها دا دومره لوی قصه چې دا نیت عربي کې دې ته نه وایي نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي لکه ایمان څه ته وایي ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کم شی راوړی دی دې ته ایمان وي اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار ایماندار کو نو دا ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پويږي نه ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی یو اسلام دی داغه بل معنا ده بیا او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء به النبی اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد کې چې زه د دې جمعې منځ په امام پسې مخ مې د کعبه طرف ته زړه کې دا قصد کې او الله اکبر کې دې تنیت وایي په جبه باندې نیت تړل چي دي دا چونکه د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي د دې وجنه د په جبه نیت کې وتړي نو ذهن به متوجي او فکر به یې ورته د متقدمینو اذهان چې هغه منتشر نو هغه یو طرف ته متوجي نو هغه په جبه نیتونه نه تړل تړکې به قصد او اراده وکړاو الله اکبر به اوس باندې خبره داسې دي چې اغزما نسو کواوري یا چرته کلی ملي کی وي نو څلو لانجه جوړ شي او امام بیا یو څه وي دی بیا بل څه وي کله کله ماته دا ګیلې مراشي نو عزیزانو عرض میں داؤ چې زما خبره بنیادی خبر از عرض کوم که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وی اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده د تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په د څومره سیزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرې نو د تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي او دې پسې بچوي سبحانك اللهم اول ابتدا بدا الله د تقدس نه کوي علماء لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله نو دې کې اوس اعلان شو سبحانك اللهم نا د یا الله نه اللهم شو عربي قانون دا دی چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغه په عوض کې میمی مشدده راوړی شي دلته یا الله کې یہ حرف ندا ده او حرف ندا سره قانون دا دی چې دا لري کینو د دې وس کې به میم راوړي او هغه میم براوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وایي اوس دې یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي نو دا کفر او شرک زکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویخ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنه اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو دې کې څه راز دی اوس ته چې سبحانك اللهم وې دغه ترجمه ده زیادت پکې نشته پاکی ده تعالی را یا الله اوس چې دا یې دې لری کړه او د یې په ځای دې میم مشدده راوړو نو دې کې فائدہ څه شو فائدہ ادا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدای نو غیا چې واو میم نو اغا خون زیاد سبحانك یا الله پاکی دا تعالی را یا خدا اس یہ لڑی شو اللہم شو نو پاکی دا تعالی را اے دا طول صفتو نو مالک خدا ہے نو عزیزان و عرض میں داو کہ سبحانک اللہم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوي سبحانك د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه بم بل خبره بیا ونکي د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو د بخاری شریف اخیری نه حدیث دی اخیری نه چې بخاری په ختم شوه هغه وایي دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمې دي په جبه ډېره اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د اوهد د غرونو غوندې پرتی د میزان تله چې ستانی کې او بدی تللی شي نو دا دوه کلمې به د اوهد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچول شي اکمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خو بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا چې به ولی په دې نادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا سوچته چې داغي پاکي څوک بیان کی سوچته حضرت مدنی رحمت الله علیه بچا ته چې درود شریف خوده نو هغه به وی چې درود وای نو دا درود وای خدا په پیغمبر ته رحمت ولېګا سمرا عدد ما فی علمک خدای په هغه شمار کې رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی اندازه کوي اوس ګوره زچه او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ عرب بدم کرب دغه نه پاخو حساب ختم شي ٹھیک ده کرب نه خو ما خیال ده حساب ختم شي اوس ته دا وای چې خدای ته درود لريګه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دی خدا زه انسانم او د انسان شمار چې دی هغه یو حد باندې ختم شي یو حد باندې ختم شي یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار نه او تاسو اندازه لګوي حساب کوي ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کم شمار ستا په علم کې دی او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ غنې او ته په راضي کیږي دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته خودو نو دا درود به ورته تاسو خیال راغلی قصیده بردی والا یو درود ویلې مولاي صل وسلم دائما ابدا اندازه کوئ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله صلی وسلم دائما ابدا خدا رحمت را لے گا پا جناب رسول ابدا پچا علی حبیبک خیر الخلق کلهم په خپل محبوب باندې چې دا ټول مخلوقات نو چرته نو تاسو ته یا ایه الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو په درود وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى نو زما عزیزانو عرض مې داو چې نیم مستجمع ده ټول صفات د پروردگار عالم وبحمدک بلم څوک شته چې د هغه شان اوچتي ولا اله غیرک اے الله ستانه بغیر بل څوک شته نه بل څوک دا مقام د عشاق دی د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغه ته بل څوک نه ښکار د نیت تړلو نه بعد به با تاسو سبحانك اللهم وای ولا اله غیرک چې وای ناغه پسیب بیا اعوذ بالله وای او سوال دا دی چې دلته د اعوذ بالله ویل ضرورت څه دی د اعوذ بالله ویل ضرورت دا دی چې مخکې چون کې قران شروع کی او قران کریم چې سره شروع کوي نو الله ویلي دي چې تاسو قران شروع کوئ نو فاستعذ بالله اعوذ بالله وای بیا به ورپسې بسم الله وای بسم الله کې فلسفه دا ده بیا به ورپسې الحمد شروع کړي الحمد ابتدا نواله تر ولدوالین پورې علماء لیکي چې دی الحمد ته سورت فاتحه وای لکه د قران تفسیر چې څنګه حدیث دی دغه سید د یو سورت فاتحه ټول قران تفسیر دی گویا اجمالی طور باندې ټول قران چې دی په دې فاتحه کې پروت دی نو اول بتوه الحمد په الحمد کې الف او لام دي دا الف او لام په عربي لغت کې په سلور قسم دي اوس هغه سلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر او نه پوهیږي یو قسم هم نه پیژني او دومره پوهیږي چې دلته الف لام چې دي دا د پاره د جنس دي الحمد جنس سنا صفت چه ده چه نامه سنا و صفت وی اغا چا لرده لله رب العالمين اوس دلته ابتدا د کلام الله په لفظ حمد باندې وکړه عزیزانو لفظ حمد چې دی په عربي ژبه کې د چا د تعریف کولو د پاره په عربي ژبه کې د حمد نه اوچت لفظ اړوبل شته دی تو سوال دا دی چې دومره اوچت لفظ ولی منتخب کړی شو د تاریخ د پروردگار عالم د پاره وای د انتخاب دو وجی دی یو وجه دا ده چې دا تعریف د چا کیږي نو د دنه اوچت ذات په د کائنات کې بل سوکشتا نو چې څومره ذات اوچت دی نو دومره ورته لفظ اوچت منتخب شو تاسو د هر لفظ باندې د بل چا تعریف کولای شئ د یو انسان متعلق هم ته ویلای شي چې دا رحیم دی دا کریم دی لیکن د یو انسان متعلق څنګه چې ته دا نشي ویلی چې دا الله دی نو دا چې د انسان متعلق د لفظ حمدم د شوی دی مثلا زه تا ته وایم چې احمدو کا زستا حمد بیانوم نو په لفظ حمد سره ستا تعریف زه نشم کولی ځکه چې لفظ حمد چې دی دا خاص دی په ذات د پروردګار عالم په دا به تاسو لا پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهري ګیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي چې قیام رکو او سجده د دې متعلق قرآن کریم حکم کرے دے ورکعو مع الراکعین نو ورکعو سیغه د امر ده حکم دی چې تاسو رکوع کوي نو دا فرض ده که په منځ کې رکوع نه شو نو منځ نه کیږي اوس رکوع به په کومه طریقه کوی نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې ده قیام په منځ کې ولاړه د دې متعلق قران کریم حکم کړی دی قومو لله قانتين نقوم دا هم امر دی نو قیام متعلق الله قومو ویلی دی نو قیام هم په منځ کې فرض دی سجده وسجد ورپسې غالبا وقترب دی نو وسجد دا هم امر دی نو سجده هم په منځ کې فرض ده گویا قیام دا فرض دی منز کی کولاړه ونش منز نکی رکو دا فرض دا که رکو نشوا منز نکی سجده دا فرض دا که سجده و نشوا منز نکی اوس قیام فرض دی د تکبیر اولانا رستو ولاړه چې دا دا فرض ده اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرت چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده یو آیات مقدار لا تلاوت بکای دینا باقی چی ده هغه واجب دی رکوع فرض پر رکوع کې سبحان ربي العظیم ویل دا سنت دی رکوع د املا ټیټولو ته وایي ملا به ټیټه اوس پیغمبر ویلي چې ملا به څنګه ټیټه ملا به داسې ټیټه چې ستا په دې ملا باندې څوک د اوبو ډک جام کیدی او هغه توی نشي داسې روکو به اوس چې ټیټ شوی فرض ادا شو سبحان ربی العظیم دی او نوې سنت ترک شو فرض ادا شو تندې لګول پزمک باندې دا تعریف د سجدې دی د سجدې تعریف دا دی وضع الجبهه علی الارض سجده ستوي تندې په ځمکه لګول دې ته سجده وي اوس پوز او تندې چې دې دا یو اندام دی تندې ولګېدو پوز او چته پاتې شو ام هم سجده کیږي لیکن لګې به دواړه بیا بعضی وخت کې که تاسو خیال وکړئ دا د پټکی دا ول یا ټوپای سړی تر دې سترګو راچی ټکړی یخنای کې نو د سجده د پټکی په ولو لګولا یا په هغه ټوپای د پاسو لګول نو دا مکروه دی دې سره مونږ مکروه کیږي نه سجدې په ټیم کې به ټوپای او د پټکی ول داسې کې چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي بیا به سجده په دسی شي لګي چې داغه زور زمکه لورزی زکه چې ما تاسو تارزو کو چې وضع الجبهه علی الارض پس مکه تندې لګول دې ته سجده وای کته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګي چې دا غي زور زمکه ته ورنرغې نو بیا سجده نکي نو عرض داو چې دی کې با ډیر احتیاط کوي نو قرت په مقدار د یو آیات دا فرض سورت فاتحه لستل واجب دی ورسره زم د صورت چې ده دا واجب ده یو آیات مقدار لچې ده دا فرض قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده که قیدا ولا ترک شو نو اخر قیدا کې به سجده ساو او کې د دې جبیره به وشي سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي عزیزانو مونږ منځونه خو کوو لیکن هغه قواعد د موس چې دي هغه مونږ ته نه راځي هغه ضروریات د صلات چې دی امون ته ناراضي پنځ بنا د اسلام دا فرض ده منز حج زکات روجا او کلمه په ټول عمر کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دی په ټول عمر کې باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي لیکن ټول عمر کې به یو ځل دا اقرار کې چې لا اله الا الله نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی اوس څنګه چې مونږ فرض دی دا سبا قواعد د منز د کول دا فرض دی مثلا منز پسماتی یو سړی مانا تپوس کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده ماسخوتن منځ کوي اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده او قبله ته مخ کول چې دي دا خو فرض بیا به څه کوي څوک شتم نه چې تپوس دیو کې چې قبله کم طرف ته ده بیا به څه کوي اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونږ پاتې شي حیران به چې زه څه وکړم دی به تحرا کوي تحرا معنا سوچ فکر راغله د کم طرف نوم په کوم لار چې راتلم نور کم طرف ته ها ها ها ها ها دا سوچ به وکي هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سنت دې برابر کی او هغه طرف ته منځ وکي کروستو بیا څوک پیدا شو پته اوم لګیدا نو منځ شوه دی زکا چې قران وای اينما تکونو اينما تولوا وجوهکم فسمى وجه الله کم طرف ته چې تاسو مخ کې دغه طرف ته خدای دا د قابی جس جهاد چې الله پاک مقرر کړی دی د کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهادي راشي اتحاد او اتفاق راشي کینه الله خو هر طرف ته نو دی به تحرا کوي د اوبه نشته تیمم وه زه دې جومات لرالی اوبه نشته نو بس ته تیمم وه او د جومات یو سړی راغی مانځه ټیم اوبه نشته نو تیمم وه نه یو مل مقدار باندې اوبه چې لري وي نو تیمم جایز نه دی یو میل مقدار باندې او بو پسې بځي او الته باودس کې او بیا به مونږ کې چې د یو مل مقدار نه زیات وبلري وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونږ په تیمم وکړه نو عزیزانو دا احکامات د صلات اوس سجده ساوا ده په منځ کې په کوم صورتونو کې واجبي د دې اصول دي دوه آسان ترک د واجبو او تاخير د فرضو کم سیزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک شو مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دی دا واجب دی ته د الله اکبر په ځای رکو ته لاړې نو رکو نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم انه وې نیغ به سجدې ته لاړ شي دعا قنوت به پرې دی او اخر کې به سجده ساو یا قاعده اوله واجب ده ته دویم رکعت ته چې را پاسې دي کینه ناشته ولاړې ته پاسې دي ولاړې کې بیا دوه صورت دي کته ولاړې ته نږدې وي نو کینه بنا او کته ناس ته تنزدې وي نو کینې به او اتحیات به وي او کولار تنزدې وي نو کینې بنا قاعده به پرې دي او اخر کې به سجده ساو نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساو واجب شي او که فرض کی تاخیر را گئے فرض کی مثلا آخر قاعدہ فرض دا نازیزانو په دې ګریوان کې لک سوچ وکړي چې موږ سره پیدایو موږ ته سکول پکار دي او موږ سکول بیایو او زمون انجام بچي زوب کم طرف ته نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کوي کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمکو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو جبريل وی تجلی نه را پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای ته چل له کو سو کې وې زپدې جنت کې د دوه مطلب چې کمی هوري خدای پیدا کړی دي داغی نوکر یما وی دارنا دا چشی وشوا وی دارنا دا دی وشوا چی ما دا سردارو لیدو نو مسکی شم لم خوشحال شو نو په مسکی توب زما د غاخونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو زکا پیت وارخطا شوی چی جون نورا تجلی دا جبريل ورته وایي چې محبوبا د نوکر د غاخونو شمکی چې ټول جنت رڼا کوي چې مالک به څنګه خستوي دغه ګورئ بیا د دنیا د خزو چې د چا بنوټي حسن دی داغه نخره ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د خزو چې د چا حسن په فطری وي نو د خوان خبره دا ده